تور بیرغ اوس رپیږه په نازونو. د رښتینو ویناوې پورته مو کړې که په سرونو پورته مو کړې که په سرونو جهاد ته چې راځي هجرت چې کې سنگر ته چې ځي دا نیت بکې چې د الله دین چې کوم دی هغه اوچت شي په دنیا نبی علیه السلام وایي، دې زنګون باندې که ستاسو تګ کېده، په زنګون ورپسې تګ وکړئ. هغه څوک چې جنګ کوي، چې د الله دین غالب شي، دا د الله په لیارې کې مجاهد دی، تېری شي. هر سړی باید مسوولیت وپېژني، هغه دا چې د دې دین کومک او نصرت وکړي. دې ته وایي سفینة النجات، دا د کامیابۍ او د نجات کښتۍ ده، ور وخېژه، شاته دې پاتې نه شي. د خلافت غږ په دې خپرونه کې د هغو شهیدانو ویناوې خپرېږي چې په ټوله نړۍ د اسلامي نظام د قیام په لار کې خپلې وینې نذرانه کړې. د رښتینو ویناوې. چې هغه د اسلام په خلاف کې ولاړ دي، د دولت الاسلام په خلاف کې ولاړ دي، د اسلام د نظام په خلاف کې ولاړ دي، د اسلامي حکومت په خلاف کې ولاړ دي، کوم چې د شام او په عراق کې خليفة المسلمين نافذ کړی، کوم چې په خراسان کې الحمدالله تاسو غوندې عسکرو نافذ کړی دی، په دې علاقو کې کومې ولسوالۍ چې تاسو سره دي پرده پکې نافذ ده، شرعي نظام صلات پکې نافذ دی، د غل نه پکې الحمدالله لاسونه کټ کېږي، ظالم پکې قصاص کېږي، څوک بې ګناه کار نه شي کولی، چرس او بنګ څوک نه شي ګټلی. په ټيم ورله واړول د اپيم او د چرسو چا په دې پنځلس شل کاله کې څوارلس کاله کې نه وه ړولي چې خلکو ځان ته ښه خلک وي هغو دې چې ورسره ساه اغستل ده تر دې چې عشر او زکات يې ورله اغستلی دی لرې کول او ختمول خو ځان له خبره دی چې مدد يې ورسره پکې کړی دی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان الله منع کړې ګناه کې مدد مه کوئ دوی دې پکې دا کار هم کړی الله دې خلکو له سپون نه موږ تاسو ويستو يو دې خلکو څخه زموږ بايکاټ دی څو پورې اسلام ته نه يې راغلي نو تاسو هغه خلک يئ چې دې خلکو ته مې اسلام راوړو. دا خو لرې تاریخونه دي نږدو کښې وګورئ دلته لښکرې اوسولې د روس وخت کښې مجاهدینو پسې هغه لښکرې کام ناکامې شولې سخت شکست سره مخامخ شولې هغې مجاهدینو نیست و نابود کړې ختمې کړې بیا لښکرې اوسولې روسته زمانه کښې الله رب العالمین هغه ناکامې کړلې بیا لښکرې اوسولې پاکستان کښې د تحریک طالبان کله چې دا خلک راووتل په غوښتلو او دې اواز باندې چې پاکستان کښې اسلامي نظام غواړو د دې خلکو په خلاف لښکرې اوسولې هغه لښکرې تاسو ولې مختلفو علاقو کې، مومندو کې، اورکزو کې، سوات کې، هغه لښکرې الله نېست او نابود کې کام، ناکامې شو، ناکامې روانې دي. په سوونو مشران یې الله رب العالمین غرق او تباه کړه، هلاک او عاقبت یې له خراب کړ. دا لښکر تاسو ولید د دولت الاسلام په خلاف کې چې وشو، والحمد لله د هغو مرګونه او د هغو وژنې د نورو انسانانو لپاره، نورو لښکریانو لپاره عبرت شو. د ټولو لښکریانو له دا خبرداری ورکول غواړم، ټول لښکریانو له. دنيا په ځمکه چې څومره لښکريان دي د اسلام په خلاف کې لښکر کوي هغه لښکريان چې د اسلام په خلاف دې لښکر جوړوي د دولة الاسلام په خلاف دې لښکر جوړوي د مجاهدينو د خليفة المسلمين د عسکرو په خلاف دې لښکر جوړوي خصوصا لښکريان د خراسان که هغه طرف پاکستان کې دي که دې خوا ته افغانستان کې دي د خراسان په څومره حدودو کې چې لښکريان دي دا خبر ورکول غواړم تاسو د مامن د لښکريانو حال وګورئ عنقريب به ستاسو دا حالت شي د چا په لښکر کولو باندې او د هغه په الله رب العالمين په سختې ناکامۍ سره مخ کړو، چې کله دا لښکر راورسېد مدينې ته، داسې اوازونه يې کول چې موږ د سمندر د چپو په شان روان يو مدينه به ختموو. لار کې د نبي عليه السلام د مور هغه قبر، هغه هم وران کړو، تاسو ته سيرت معلوم دی. کله چې لښکر مدينې ته راغی، د مدينه کې يو قبيله تېره وه، قبيله، قمقله قبيله، ملکان قمقل، حيي بن اخطب وله دوکه ورکړه، چې ما لس زره لښکر راوستلی، رارسېدلی يمه، خو مدينې نه ګېر چاپېره يو خندق پيدا شوی، هغې ته موږ لږي څاريو، څو ورځې بعد په لښکر خندق باندې را دانګ وو او دا مسلمانان چې مونږ ته د خندقونو شا ته پراته دي او غوښې باندې ګذار به مونږ او یو بل سره کوو عنقریب خندق ماتوو یا پې پل جوړوو در دانګ وو او مدینه نیسو خو یو همکاري زمونږ سره وکړئ تاسو دننه په مدینه کې پراته یئ د رسول الله سلام په اسلامي سټریټ کې پراته یئ تاسو په دولت الاسلام کې دننه پراته یئ په کوم ځای کې پراته یئ تاسو په اسلامي ریاست کې دننه پراته یئ تاسو په مدینه کې پراته یئ مونږ د بهر نه را روان یو دلته تاسو لښکر وکړئ بهر نه به مونږ پیدا شو. دې خلکو د چا یاد تازه کړو؟ د بني قریظه او د چا یاد یې تازه کړو؟ غوږ کېږئ ښه! د بني قریظه په شان کار هم ورسره یې وشو ښه! غوږ کېږئ! دې خلکو ورته وي چې دا خبره مونږ نه منو، څه کسانو ورته وي. څه کسانو ورته څه وي؟ بیا ولې هغو ډېرې انعامونه کېښودل؟ ای ملکانو! دا انعام به له درکړم. کعب د هغو ملک دی، ملک و. کعب ډېر غټ ملک و. کعب ته یې وي چې مزې به دې شي. کعب ته یې وي چې ګوره ملکې او نظام به ستا په علاقه کې وي. تاسو بني قریظه به مزې کوئ. موږ خو لښکریان یو، موږ خو راغلي یو، لښکر هم کړی در کوتاو بوتاو نه راغونډ شوي یو، دا مدینه به دوباره تاسو ته پرېوځو، چل دا مسلمانان چې ختم کړو، دولت الاسلام مجاهدین صحابه چې ختم کړو، بس بیا به علاقه بېرته ستاسو وي، لالچ یې ورله ورکړو. ګنې هغو اول یېرېدل وې موږ لښکر نه کوو، لښکر کې نقصان دی، جواب یې هم ورله په دې طریقه ورکړو چې لښکر یو په دې وجه نه کوو چې تاسو همېشه راتلونکي خلک ناکامېږئ، دوه ځلې ناکام شوي یئ، یو ځل تاسو بدر کې راغلئ، زر کسه راغلئ، په دې خلکو پسې په دې کمزورو مجاهدينو پسې ستاسو نظر کې کمزوري دي د اسلام پر زمريانو پسې تاسو بدر کې راغلئ ستاسو کوم حالت شو او يا يې درنه ژوندي ونيول او يا يې درکې مړه کړه او بيا وتښتېدې چانه چپړې پاتې وې او چانه څادرې پاتې او چانه تورې پاتې وې د مکې لاره مو بيا نه ليده داسې منډې مه وهلې داسې منډې چې بلکل خپو ته دې وې چې خپو سيلۍ دې نه کړم داسې روان وئ نو اوس تاسو بيا په احد کې راغلئ بيا مو منډه ووهله اوس تاسو دويم ځل کې راغلي يئ دې کې څو ورځې پس يا ورځ پس يا دوه پس هغه لس زره لښکر باندې روم راغی، اوږده واقعه ده چې هغه بيانول نه غواړم، لس زره لښکر وتښتېده، رسول الله چې کله راوپس شو او پنځيس ورځې ورځې تېرې کړې وې، خندق کې پنځيس ورځې صحابه سخت په تکليف شوي وو، ډېر په عذاب شوي وو، نه لامبل نه بل څه، خيرن، وږي تږي، خېټو پسې کاڼي، واقعه تاسو ته معلومه ده د لوږې تندې حالت کې اوبه نشته دی او د خېټو پسې کاڼي تړل شوي وو، د لوږې نه هغه ستړي صحابه، هغه دوړو وهلي صحابه، هغه جنتيان صحابه. دا حالت به ترسره کېږي ویډیوګانې وګورئ دا نبي علیه السلام راواپس شو ستړی حالت دی پنځه ویشت ورځې تېرې شوې دي صحابه ستړي دي کورونو حال ورته معلوم نه دی ولې په سنګر کې دی په کور یې دلته لښکریانو حمله وکړه او دا کار دولت اسلام مجاهدینو سم وشو ولې وشو حق ورقه ابن نوفل ویلي وو پیغمبره ستا دین چې څوک مني هغه سره به هغه کار کېږي کوم چې تا سره کېږي د رسول الله په کور حمله شوې وه که نه صحابه په کورونو شوې وه که نه هغو په سنګر کې به کور حمله وشوه زموږ ملګري په سنګر کي وو زنديقانو حراميانو مرتدينو د کفر غلامانو د پنجابي د عيسا يي منونکي ظالمانو زموږ په کورونو په زنانو باندي حمله وکړه او الله رب العالمين بيا ډير زر هم په شا کړل څنګه چي بني قريظه په شا شوي نو بني قريظه هم زر په شا شو رسول الله چي کله راوپه شو جبريل عليه السلام ورته وي څه کي نبي عليه السلام داسي يو ځاي ته ننوځي يو چينکي غونتي ځاي جوړ شوي پکي غسل کوي داسي پردې سره وائي نه نه نه هغه ملائکو چي تاسره خندق کي شامل وو بدر کي هغو لاسونه نه دي ایښي. توره مه ږده، دا کار دې پرېږده، ما سره بنو قریظو ځای ته ځان ورسوئ. بنو قریظو باندې حمله ده. په دې لښکریانو موږ د الله په حکم حمله کوو. الله رب العالمین وایي، مړه یې کړئ. په څه څه مرګ یې مړ کړئ چې عبرت دې خلک واخلي. نو مرګ. اوس ګوره! رسول الله او د هغه مجاهدین ورباندې ورغله. نبي علیه السلام وویل چې خپل لمونځونه ورسوئ بنو قریظو دیارو ته، د بنو قریظو کورونو ته. صحابه ودانګل په آسونو باندې، چا پیاده ودانګل، مسلح کړل خپل ځانونه، چې کله ورسېدل هغه علاقې ته، او په لښکریانو باندې تاو شو، په لښکریانو بیا همیشه رعب راځي، ما ویل چې لښکریان نه کامیابیږي، لښکریانه! لښکریانه! ګوره کنه کامیاب شو که نه شو، وسوه جنګي کسانو وسوه او داسې جنګیو چې هر یو سره نوې اسلحه ده، خپل کور اسلحه، رعب پرې راغی، الله یې په ړندو کې رعب واچو، بنګلو ته وختل، یو څو ورځې محاصره وو، علي بن ابي طالب پاڅېدو، زما دې په الله قسم یې هغه څه څکم چې حمزه په احد کې وڅکل، نور صبر او محاصره زما نه نه کیږي، څوک چې مرګ باندې بیعت کوي ما سره یو ځای شئ. ابو دجانه، زبیر بن عوام، عمر بن خطاب، دا بهادرین صحابه، دا زمریان، دا مهاجرین او انصار د عباس سره مرګ باندې بیعت وکړو، کله چې هغو د علی بن ابی طالب دا اواز واوریده، رعب پرې راغی، موږ تسلیمیږو، تسلیمیږو، مه راځئ راباندې، هغه وې چې دا خلک اوس رادانګي، بیا تسلیم شو او په دې خبره شرط باندې تسلیم شو، زموږ فیصله دې معاذ وکړي، سعد بن معاذ، هغه یې فیصله وکړه چې دقه شان ټول ځوانان یې مړه کړئ، ښځې غلامانې کړئ، ماشومان وګورئ، بیا جیج یې ډیر زیات کړئ ښا پسته پسته خوله شاملوي خو بیا اوچت ناستی ممبر باندې ډز شي دې خبرې ته سوچ کوئ. دغه حالت ګورئ ای لښکریانو ای هغه ملکانو چې لا په دې وخت کې دولتالاسلام په خلاف کې نه یئ راوتي چرته راونوځئ د کعب حالت وګورئ ولا تر شاتو تړل شوي راوستل شه بې غیرته دا زندیق دا د اسلام دشمن دا د الله دشمن دا د ملایکو دشمن دا د محمد صلی الله دشمن راوستل شو سړی همدا سر وواهه اووه سوه ځوانان یې ورته ختم کړه د بل سره د اسلام په خلاف دي منو ورنه سزاګانې خو به لا تاسو تماشه وکړئ ورځ تر ورځه زموږ زمریان ناست دي او سزا متعلق سوچ کوي چې کوم قسم سزاګانې دې خلکو ته ورکړو چې دوئ بیا یاد وساتي او زموږ رب زموږ نه خوشحاله شي چې څومره سختي کې الله خوشحالیږي ولې الله موږ ته ویلي اشداء علی الکفار په کفارو او د کفارو په ملګري سختي کول موږ دا سوچونه د شپې ورځې کوو دا یاد ساتئ نو دا خبره یاد ساتئ چې لښکریان نه وي کامیاب شوي په دې زر به ترې نوځي انشاالله ډېر کسان او په لږ وخت کې د الله په اذن سره حلالېږي نو اخري انجام هم جهنم دی بچ کړئ ځان د جهنم د اور نه د اسلام په خلاف چې کوم عدد دی اسلام نه شئ کولای لښکر مه کوئ خو اخري خبره دا ده چې د کفر د ملګرتیا نه دې هغه مجاهدین لاس والي زه خفه په هغه سړی یم لښکري نه زه په دې نه یم دغه چې لښکری خو هسې د فرعون ابو جهل کار یې وکړو هغه سړی چې نوم ځان ته لښکري نه ږدي مجاهد نوم ځان ته ږدي یو قوم ځان ته نه وایي ځان ته مجاهد وایي. او بیا ناست دی د یو پنجابی سره ظالم پنجابی مرتد خنزیر پنجابی سره اسلام کی قوم پرستی نشته موږ د قوم پرستی خبره نه کوو خو د هغه زندیقانو خبره موږ کوو چی اکثریت د هغو د آی اس آی دا پنجابیان دی نو هغه پنجابیان چی د اسلام او دین دشمنان دی هغه زموږ هم دشمنان دی موږ یی هم دشمنان یو هغه پنجابیان چی په اسلام کی داخل دی زما دی په الله قسم وی موږ سره خپل سکر ورنه ګران دی چی سکر ورمو په اسلام کی نه او دی په اسلام کی موږ ته ګران دی په دی مسله ځان پوهه کړی. هغه مجاهدینو ته د دا خبرداری ورکول غواړم د الله نه حیا وکړئ، چا نه حیا وکړئ؟ د الله نه، د الله د پیغمبر نه، د الله د کتاب نه حیا وکړئ، د دې ایسای د لمن نه راشئ، د دې ظالمې، مرتدې، فرعونې، منګکې ادارې نه راوځئ او دولت الاسلام سره خپل بیعتونه وکړئ که چېرته اسلام غواړئ، که چېرته دغه اداره غواړئ، د هغو نافذېدل غواړئ، زما دې په الله قسم وي عنقریب دې دا اداره زموږ د لاسه به الله ختموي، موږ اراده کړې دې ادارې سره. کوم سړی وایی زه په پاکستان کی جهاد کوم زما دی په الله قسم یی موږ وله تشکیل ورکو زموږ تشکیلونه پاکستان ته شوی دی کوم سړی د پاکستان د ایس آی د فوج په خلاف جهاد کوي والله زموږ محاذونه ورسره ګرم دی همدا نن ورسره ګرم دی کوم سړی د بل طاغوتی ملک سره جنګیږي د اشپز غنی د اداری سره جنګ کوي د افغانستان د اداری سره جنګ کوي د استخباراتی اداری سره جنګ کوي د اربکی اداری سره جنګ کوي زما دی په الله قسم یی زموږ تشکیلونه ورته تیار دی موږ یی تشکیل کوو روان دی کوم سړی د کوم کفر مطابق جنګ کوي حتی تر دې چین ته زمونږ تشکیلونه شوي او له تاسو خبر شوي یو زمونږ تشکیلونه مختلفو علاقو ته روان دي مختلفو کفارو پسې زمونږ تشکیل کیږي د هرې علاقې مناسب تشکیل روان دی څوک چې کوم ځای تشکیل غواړي دولت الاسلام په رکاب کې دې خپه کیږي خپل تشکیل دې د امیر المؤمنین ابوبکر البغدادي القریشي الحسیني په قابله کې شامل تشکیل وکړي چې مرګ یې د جاهلیت نه شي بلکې د اسلام شي مرګ یې څه شي که چرته دغه انسان یې مرګري یې لکه سنګه چي یې راوزی تینا ته وایه چي زه ډیر صفا مجاهد یم د چا سره مي هم تعلق نشته ده بیا دي مرد جاهلیت دی د حدیث په رڼا کي دا حدیث ځان له وګوره علماو نه تپوس وکړه زه دا دعوت در کول غواړم د دولت الاسلام د خلیفة المسلمین ابو بکر البغدادی القریشی په دې رکاب کي خپه کیده دولت الاسلام په رکاب کي او را داخل شه چي مرد د جاهلیت نه وزي منګه پکي خپه ایښي ده خلک را روان دي والحمدلله په سونو زرګونو مجاهدین د ورځي ورځي بیعتونه کوي